سورة الفجر مکی صورت ته په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې یو کم نه نزول کې بعد الليل لسر دعوه د صورت اهانت د دنیا عربت مخ کې دوه مضمون توحید ترغیب قران ته دلته ذکر کوي اهانت او د شقی او د سعید حالات تجهید من دنیا او حال د مجرمانو دلته ذکر کیږي وخت د اعلان دی لاشه سو غټه ترغیب ورکه اعمال صالحه صالحه او توقعات حسنه اول کې دا غي نمونی او مثالونه او د غافلین حالات ذکر کړي والفجر او شاهد دی ستا په غفلت باندې ستا د عمر سبا یا وخت سبا شاهد دی ستا په غفلت باندې او شاهد دی ولیال عشرین اغلس ورځي د اختر دارنګلا درانوزان اغلس ورځي ورځي بیا شاهد دې هغه جوفت مخلوق والوتر شاهد دې الله یو ځات په دې باندې چې قیامت راتلونکې او شاهد دا شپه اذا سر کله چې اخر تشي ان روان شي حدیث کې چې راځي اخر شپه کې الله قریب اسباب ته خلق توي کې سغواړي سبخنه نو کوواړي آیشته پدې کې قسم اعتماد لسی هجر د پار د عقل مند چې سړی کې عقل سوچ کو آیا تدې ویلي بندا سره کې کار کړو د هغه ناکار حالات چې د مسلې خلاف الله تبا کې سره کې کار کړو رستا عادیان سره ایران چې و ایرم والا ایرم د مشر نو یا قبیلی یا د کلی نو هغه کلی والا یا د قبیلی والا ذات العباد خواندان دو بنگلو ستنو یې بنگلو دنګي دنګي دنګي الذي ارا چې نری پیدا کړی شوی د دې پشان فل بلاد په دنیا کې ماهرین مو زورورم هغه بچ نشو چې مې خلاف کړو د بصری او د پیغمبر نو دا موجوده هم نه بچ کی او سمودیان هغه چې توګل وای کانی بلواد فواد قراکین او فراون زل او تا خاوند لخرو یا میخونو والا هغه حق پرست باندې چې به پوره ټکوال انتظار لا هر شي انسان دې کله چې ازمایښو کې په باندې رب ددا فاکرم او عزتمن کې دلرا ونعم او خوشالي ورکی دل په دنیا کې نوې الله عزتمن دې کړم کلا یقینا یا دا سینه د دې چې ګوان دي تبا وشي بلکې دیو عزت نه کول د یتیم نو یادې به انسان وان له چرت دی دلره فائدہ ذکر فائدہ د دې یادول چرت د دلره از ذکر فائدہ د دې یادول وای بره هاي ارمان دې قدم تری حیاتی چوڑان شوې زو قدم تری حیاتی دې ژوند را چوڑان کړې مې دې ژوند سره عمل په دغه ورځ لا يعذب سزا ور نکړي شي عذاب په شان د سزا د دی چاته او نه به تړل شي په شان د تړلو د دی هیڅوک زنجیرونه مخ کې ذکر شي اے نفس مطمئن مطمئن زړه سوړو د الله په کتاب